دویم دی په نزول کې پس د علق نه په دې کې تحذیز فی التبلیغ او تحذیر عن المداهنت دا مسله د توحید بیان کې کم چې سورته ملک کې بیان شو برکتونو علی الله دې بل نشته او ير ورکی د مداهنت نه سستی مکوي دا مسله م پټوي نون حرف ده د حروف مقطعاتنا الله په معنا پوي والقلم گواه ده قلم وما یسترون وغه چی لیکل کوي قلم او د قلم لیکل گواه دي قلم نه مراد سره اے قلم هغه قلم چې الله پیدا کړو حدیث کې راځي او الله قلم پیدا کونو وته وی لیکا نو لیکل شروع ټول تقدیر لیکل شي یا د قلم نه مراد د تاریخ دانانو قلم د قاضیانو قلم د مفتیانو قلم دارنګ د باچیانو قلم دا ټول قلمونه په دې گواهی پس چې مان ته بنعمت ربک بمجنون پیغمبر ته په نعمت د خپل رب باندې لیوانه نه څه مطلب دی وی دا لیوانه ده کاهن ده جادوګر ده لیوانه ده الله وی که مفتیانو نه فتوا غوستې شنو مفتیان و فتوا ورکی چې محمد رسول الله سلام لیوانه نو که قاضیانو عدالت ته خبره پیش کړي شنو ای به وی چې نه لیوانه نو د دې در په سیاسي وی دا بېمان وان لک لا اجرا او بشک تعالی را اجر دی غیر ممنون به انتها به انتها اجر به الله زکه ور کوي بنیاد نبی علی السلام خیره کړ چا خ بنیاد کې خو او ترکمه پورې دا خلک پیروانی نو د هغه بنیادی خستون کی ورکی سره وانک لعلى خلق عظیم پیغمبر ته په بهترین او اخلاق باندې می نو دای له اخلاق هم پکار دي فساتو بسرت زرد چي تب خپل انجام ویني وایو سرون دي بخپل انجام ویني نو پته بو لګي چې به ايکم المفتون کم یو پتا سو کې اوس لیوانه او پته بلګي ان ربک بشک استاره هو عالم هغه پوی دی به من پغه چا زولان سبیلی چې خطا دی د الله د لارې نو عالم بالمحتدین الله پوی دی په لار موندونکو فلا تطع المكذبين دلتوس تحزیز فی التبلیغ او تحذیرا المداهنه مسله د الله بیان ک خلکو ته موږ خلک بدر پیسې ارسوي خو د سست خبرو د سست خلکو بنه معنی چې هغه ته وی گزاره کاوه دا مسلې پرې دا د ګران او سخت مسلې مکو الله وی فلا تطیل مکذبین تابعداری مکو د مکذبینو ودو دی غواړي لو تو دهنو چې تا سوس کی فی یو دهنون نو تم دیم بیا سستی کوي کته وسره نرمي کې دوی لا نرميږي نو نرمي بنه کې دې مداهن سره ولا تو ته تابعداري مکو کله حلاف اندار قسم خور مهین سپګډت حمازن بعد ذانک زنیم دا سوک داغه سړی چې خپلم قران او توحید نه بیانې او بل ته مې مړه سستی کوو مې بیانوا الله نمبر 10 کو ان کان زمالین د دې وجه چې د خاوند د مال له وبنین او د اولاد الله وی مال او دولت و سره ده سرمایدار ده نو ځکه د قران مخالفت کوي اذا تطلع علی آیاتنا کله چې بیانېږي په دبانې زموږ آیاتونه قال وی اساطیر الاولین دا کیسې دړم بنو دي قران ته د ړومبنو کیسې وای سنسمو الله وی زر چې داغ به لګاو د دال الخرطوم په دې شون باندې شون باندې ولا داغ لګاو داغدار به کو ذلیل به ان بلونهم کما بلونا اصحاب الجنه په تخفیف دنیاوی او مثال باغ والو هغه باغ والا شرک کړ نظر د غیر الله یو لسمه منلې وا الله ولا غباغ تباک ان بشکمغه بلونا هم امتحان کړو کم امتحان کړي په دی باندې کما بلون علی څنګه چې امتحان کړي و صاحب الجنه باغ والا باندې اذا قسمو کله چې قسمونه وخړل لا یسرمنها چې کټکې بدا باغ مزبهین د سبا وخت کې ولا یستسنون او استثناء نکړه بیل نک الله د نورنا د نور نه جدا نک سمانا باغ فصل وش خپل کې وی سبا له ودا باغ ریبو یعنی سبا له میوه شو کو خو کله چې میوه شو کولا نو د غیر الله په نوم پکې نظر ورک لا یستسنون دا مان چې الله جدا نه کده غیر الله نه غیر الله نظر هم پکې ومنو رست راضی تفصیله فطواف علیها نوراغه په دیوانه طائف نظر من ربک د رب دنه و هم نایمون او دیودو پغا په باغ عذاب راغه فاصبحت شدا باغ کسریم پشان داغا سریم توریرو توری ایره ایره چې پاتې شي دقه سي اشو سوځي کنه توری ایره پاتې شي فتنا داو دوی आवाज کو خپل کې یو بل ته مسبینه بوخ د سبا کې ورونو ورونو یو بل سره وېځي چې زو سار وختي خبر نه ني چې باغم سوځیدل او خپل کې یو بل ته وې نو غدواله حرسکم سبا وختي لاړ شه خپل فصل ته ان کنتم صارمین که چرته پرې کوونکی ویل که وختي وختي بزو اسنه سو خبر نه خبر نشي دی بخیلانو کنجوس اسنه غریب مسكين راشي وغره نه سونه غواړي فنتلقو دی لړل وهم يتخافتون اورورو خبرې کولې ولی چې الله يدخلن هل اليوم چې داخل نشي دی باغ تنن اور علیکم پتا سو مسکینون مسکین وغداو او سبا وختي لاړل لا هر دن قادرین علا حردن علا حردن په منا کولو قادرینا قادر رضان غنا چې زکه خیری وختي راغلیو فقیران غریبانان خبر نه دي فلما راوها کله چې باغولید نو قالو دی وینا بشکمغه خلزالون لار خطا کړه الکه څنګه باغ را نه ير شو په غلطه لار را لو کسنګ چې سوجو کو نه نه دا خو زمون باغ دی سوځیدل دا سوچ بل نحنو محرومون بلکې مونږ محروم کړي شو بد نصیب شو باغ وسوځید پدې کې یو رور معاهدو قال قالو وی ورته اوسطهم پدې کې هغه قلمن معاهد علم قل لكم ما د تنویری چې لولا تسبحون تاسو ولی الله د شریک نه پاک نه غنئ تاسو ما ویلو چې د غیر الله په نوم بکې نظر مو ورکوي تاسو ما ویلو خو تاسو وکړه شرک نو قالو دوی بس توبه وست سبحان ربنا پاکی د زمون رب لا ان كنا ظالمون مظالمانو فاقبل بعضهم على بعض مخه ک بازو بازو ته یتالا و مون یو بل ملامت کاو قالو وی وی علی یا ویلنا ای هلاکت دینا کنا طاغین مون سرکشو عسى ربنا توبه و سزا قریب د چې زمون رب ان یبدل لنا خیرا منها بدل کی مون لره بهتر د دینا ان الى ربنا راغبون مو خپل رب ترا ګرځو توبه وستا څه مطلب نظر د غیر الله چې کړه والله ولا باغ تباک کذالک العذاب دارنګ عذاب دی ول عذاب الاخرته او عذاب د اخرت مکبر لوی دی لو کانوا یعلمون کا چې دی پوی دی ان للمتقین بشارت بشک متقیان له پنې ز خپل رب جنتونه د نعمتونو دي افنا جل المسلمین آیا او ګرځو مونږه موحدین کل مجرمین پشان د مشرکانو نه نه مالکم سد دلیل له تاسو سره پر خپل شرک کیف تحکمون څنګه باندې فیصله کوي ام لکم کتابون هایشته تاسو سره سي کتاب فی تدرسون چې تاسو باغی کې لولې او د شرک اجازت پکې شته کم کتاب کې دي نشته ان لکم بشک تاسو لره فيه پدې کې لما اغه سری تخیرون چې تاسو خو خوي کم کتاب کې دي چې د شرک جوازي پکې عملکم ایمانون یاشت تاسو لره سواده علینا بمون باندې بالغتون رسیدون کې الی یوم القیامت تر قیامت پورې یا الله وی ما در له دا لیکل درکړي دي چې تاسو چې څه کوي او که شرک کوي ما به یې نه نه ان لکم بشک تاسو لا لما غسری تحکمون چې تاسو خپل فیصله کوي یادا چې بس تاسو زړه کې سرازي هغه بکی سلهم تاسو کایوم چې دي کې کمی او بذالک زعیم پدې دې ذمہ دار یعنی د الله وعده یا د الله کتاب کم نه چې تاسو دې شرک اجازه درکړې نشته پنسل لرې کړی شي دا څه معنی دا کنایه ده د غم نه او د غم د وجې منډې والو نه کله سړی په هیبتي کنه منډه وي پنسي داسې روچتي وی قیامت پر ورځ هم داسې خلک په هیبت او پمنډوي او یا صفت د الله ده څنګه چې شان سره مناسبي یوم یکشفان سا ساق الرحمن نکشفش و یدعون او دی برابلل شي له سجود سجده د فلا استتیون طاقت من لري بیا به आवाज وشي الله ته سجده وکي حدیث کې راځي موحدین با ها اعلان بوش خپل خپل خدایانو پسې ځای نو څوک با سپسې لاړ شي سبا سپسې موحدین مدغه سی ولاړ دي کې با دي ته وي تاسو ولې خپل خدای پسې نه ځای زمو خدای دې کې نشته وی تاسو خپل خدای ولی لیدل اوس الله لیدل هم نه خو په صفاتو پیژنو بیا به ته الله خپل تجلیو کی بس دا ټول به الله ته په سجده پروزی همدغه ته باواز کی و یو دانو دی برا بللی شي یا اوس دنیا کې دی را بللی شي لس سجود سجده تا یا آخرت کې برابر للی شي سجده ته فلا یستیون طاقت من لري خاشعتن ابصارهم کوزی به نیولی سترګې ځکه دنیا کې سجده نه وکړي ترهقهم ذلت او پټ کړي به دوی لره ذلت وقد كانوا بيقينا دنیا کې يدعون رابلل شو الى السجود سجده ته هم سالمون سم دمبو خو به هم سجده نه کوله مونږ نه د الله توحید نه منه فزرنی الله وی ما پرې دا ومن یکذب او هغه څوک چې تکذیب کوي بیا ځل حدیث په دې قران څوک چې دا قران نه پری نه مني الله وی ما ته پرې دا زبو سر پوښ سنستدرجهم رو رو بهونی سم من حاس من حیث ددا سی زین لا یعلمون چې پویږي بم نه الله وی کم د قران دشمن دی نبی علی السلام ته وی او دای ته وی ماته پرید زبو سره پویګم د قران سره مقابله دشمنی ډیر سخت کار دی دا الله سره دشمنی ده الله دا سی په مزه مزه بیانی سمو تبا کوم هلاکوم د پیغمبر زمانہ کې هم تبا کړ تر قیامت دا سیدا مونږ هم په خپل سترګو لیدل چې کوم خلکو د الله د قران خلاف کړي والله ذلیل خوار په مزه مزه ونیول رک تبا برباد واملی لهم الله وی مولا تعالی ورکو من کیدی متین زمانی ول بیا مضبوطی یک دمینه نیسم داسې په مزه نیسم ام تاسو ما یا تغواړي دیناجرن ساجر فهم دی مغرمن مغرمن د وجه د تاوان نه مسقلون درانه دي یا دوی دا قران او توحید ولی نه مني آیا ته د دوی نه پدې سفیس او چاند غواړي نو دوی انشي ورکولې ځکه قران لا ناراضي وي دام نه دا امین دوم الغیب او یا دوی سره غیب دی فهم یكتبون دی لیکي داسم نه دا فصبر له حکم ربک صبر کوا فیصله در رب ته ولا تکون تمکه کصائب الحوت پشان دا مئی والا د یونس علی السلام اونته صبر کوا اذ نادا وهو مغزوم کله چې د فریاد وکړ الله ته او دی وډک دغم لولا ان تدارکو کو نوې راګیر کړي دل را نعمتون فضل من ربي د خپل رب لنو به زبل ارای غرزول شي او په ډاګ میدان وو مضموم او دیو په بد حالو خفش تبا او ربو د مخ کنا ورکړو دل را د درب فجالو غرزول من الصالین د کامل نیکانو نه وما هو الله وی لیوانه نه ده نه ده دا قران الا ذکر للعالمین مگر نصیحت د پاره د ټولو مخلوقاتو بسم الله الرحمن الرحیم